دعوه د توحید سره د ادلونه ذکر شو د خطبه او د عامو کتابونو قانون دا دی چې کله یو مسله په ادله او ثابت کی بیا دا غي نتیجه او آثار ذکر کړي نو هر کله چې مخ کې داوا ثابت شوا په دلیلونو سره دایا کن عبدو و یا کن استعین نتیجه او تفرید ما قبل لخ دا په هغه دعوه باندې تفرید او دا غي نتیجه ده فائدې د تفرید سره د نتیجې او د فائدې د نتیجې او د تفرید فائدہ سره دا تفرید توحید د عبوبیت یا توحید د الوهیت موږ دا ویلو یا کنا بده یا کنا استاین سره توحید د الوهیت دی نو تفرید توحید د عبودیت شو او توحید د ربوبیت په اسماء او په صفاتو باندې تفریر علی د توحید د اولوہیت یا تفریر علی توحید د عبودیت په توحید د ربوبیت او د اسماء د صفات معنی زکه مخ کې توحید د ربوبیت بیان شو توحید د اسماء او د صفات بیان شو نو پاغه پسې تفرید توحید د عبودیت راوستخه زکه چې اول مستلزم د ثانی دی او ثانی لازم د اول دی هر کله چې ته الله رب منی مالک منی رازق منی کنه د الله پاک اسماء او صفات منی نو خدا خو مستلزم د سره دی د ثانی سره دی بیا خراشه عبادت صرف یو الله لره او کا دا الله په عبادت کې بل څوک مې صدا راو بیا د الله سره بل څوک مې صدا راو نو اول مستلزم د ثانی او ثانی لازم دا اول اول ملزوم شو دویم لازم شو چې الله رب معنی د الله اسماء او صفات معنی نو راشد الله عبادت وکړه د الله یوازې عبادت وکړه د الله په عبادت کې د الله سره څوک مې صدر جمله عبادت شي نو په دې کې رد په هغه مشرکین باندې چې هغه د ربوبیت د الله معنی خالق منی رازق منی چې خالق او رازق یو الله پاک منی را شه عبادت هم یوازې الله لره کوي یا تاسو باندې لازم سي دي دا الله پاک یوازې عبادت کول په دغه کې دا الله سره څوک نه صدارول موږ دا ویلو چې د هر آیات د بل آیات سره ربط دی کنده ربط شو زکه خو بل عطف ذکر کړی دی زکه چې نتیجه چې کوم دا دا بل عطف په عطف سره نه لکه مناطق وي ان العالم متغير وكل متغير حادث نفالعالم حادث نفار اوړي یا نه راوړي خو او نه راوړي نتیجه او تفریب بلا عطف عطف سره نه ذکر کیږي بل ربط دام کې دی شي توحید د ربوبیت او توحید د اسماء او د صفات او د مستلزم د عبودیت سره دی او لازم د ملزوم نه رستوي مخکې ملزوم نور پسې لازمي نو ملزوم مخکې ذکر ک توحید ربوبیت او توحید د اسماء او د صفاتو ځکه چې هغه مستلزم د عبودیت وکړه و سوال دارغه چې څه حکمت الهي د د باري تعالی څه حکمت چې توحید د ربوبیت توحید د اسماء او د صفاتو دا ملزوم چې کوم د په سیاق د غایب سره ذکر کا او لازمی ذکر کړی دی په صيغه د خطاب سره ځکه چې اسماء ظاهره چې کوم دي کنه اسم ظاهر د دلالت پر سکه من پسمنه کوي په غایب منی کوي الله پاک رب العالمین دے رحمان رحیم دے مالک یوم الدین دے نو دا غایب شو او ایا کسر بیا خطاب دی دي ته ویل کېږي التفات متول وغیرہ مختصر وغیرہ د التفات شپږ اقسام ذکر کړي دلته یو قسم دی چې التفات د غائب نه مخاطب ته دی دا التفاتی قریبه دی ځکه اکثر د غائب نه رسته مخاطب ذکر کی او قانون په علم بلاغت کې دا دی چې التفات سره حسن په کلام کې راځي کلام په خسته کې او التفات ال ذکر کیږي چې التسوی اهمیت وي نو چونکه دا مسله اهم وا چې عبادت به خاصي او الله لر کوي بل چا لر به نه کوي دا مسله اهم او زکه دلته په التفات سره ذکر ک التفات د غیبوبت نه خطاب ته وشو بل حکمت دا پکیم کې دیش چې مخکې صفات د باره تعالی ذکر کړ صفات د ربوبیت توحید د ربوبیت توحید د اسماء او د صفات نو هغه صفات ذکر کو په طریقې د حمد سره او دلته ذکر کیږي په طریقې د اقرار او د عهد سره مکه د باري تعالی صفات ذکر کړو په طریقې د حمد نو دلته ذکر کیږي اقرار او عهد د عبدیت د الله چې هر کله الله پاک د دومره لوی صفاتونو والده نوراش اقرار او قید عبدیت د الله چې زه د الله بنده يم الله لره به عبادت کوم خو وګوره په اقرار او عهد سره مخاطبه ویږي نو مخکې صفات د باری تعالی ذکر کړو د پاره د حمد دلته اقرار د عبودیت د الله دی او د عبدیت د انسان ایاک نعبدو وردل ته حصر دی اصل کې نعبدو کوخه اصل کې نعبدک منګ است عبادت کو نو تقدیم یوازې په قاف سره نشو کېده نو د قاف سره ایا راوړه ایا کا نعبدو خاص تا عبادت کو منګا ګور په دې حصر کې فائدہ ده ګره که صرف دای ویلې نه عبادت وکا موږ ستا عبادت کو نو دې کې ګور تخصیص نه راته نعبد کا ستا عبادت کو منګه نو پدې کې تخصیص د عبادت نه رات ستا عبادت کو د غیر الله مې عبادت کو لیکن هر کله چې ایاک نعبدو ویلې شو خاص تعالی را عبادت کو مونږه دلته تخصیص راغی چې عبادت خاص الله لره دی نه دی غیر الله لرا لکه سرنګي مشرکین عبادت د الله هم کوي نو د غیر الله هم کوي دا جګړه زموږ د مشرکان سره پس کې ده په تخصیص کې ده هندوانو ته وګوره دا غوي ګڼ شي بګوان دي الله ما غمني دا الله عبادت هم کوي لیکن نور د بګوانانو هم کوي دا مشرکین دا الله عبادت هم کوي نو د غیر الله هم کوي دا جګړه زموږ په سکه د په تقسیم موږ عبادت خاص الله رب کو عبادت خاص د الله رب کار نو دا فائدہ په سکه دا په تقدیم د مفعول کې دا په دې حصر کې دا ایاک نعبدو خاص تا لره عبادت کومنګا خاص تا لره عبادت تخصیص راغی نو د ایا کسر سراغه تخصیص اور تخصیص درې طریقې دي یو طریقه خو ګور عامه ده د مفعول مقام ورسو دې چې تا مخکې کنه نو تقدیم ما حق او تاخير ليفيد الحصر کوم شی چې ورسو هغه تا مخکې ک فائدې صد حصر ده بل طریقه دا ده چې ماده د ایا ایو ایا دا دلالت په سمنه کوي په تخصیص منی کوي ایا لك لقيت رجلا اي رجل تخصیص راغې د سره په ایا سره نو د ماده د ایا د ایو وغیرہ دا دال علی التخصیص په تخصیص باندې دلالت کوي درېما طریقه دا ده نو دغه عطف امکان ختم کنو په دې سر سراغه تخصیص ښه نو دا تخصیص دلته په دې دریو طریقو سره ده بل دا چې په ایاک په معنی کې تخصیص ده او تخصیص سره اثبات او نفي پیدا کی لکه تفسیر د ابن عباس کې لیکل کی نعبدک ولا نعبد غیرک ورته ایاک په دې لفظ کې په دې معنا کې سره تخصیص ته او کله چې په یو شي کې تخصیص راشي کنه نو هغه کې اثبات او نفي دواړه پیدا کی لکه ابن عباس په تفسیر کې دا لیکي نعبدک ایاک نعبد سمن نعبدک ولا نعبد غیرک من ستا عبادت کو د غیر عبادت نه کوو یا ابن عباس لیکي لکن وحده ولا نطيع غيرك منتا یو منو ستا اطاعت کو د غیر الله نه کو لکن واحد یو ستا منو یو ستا اطاعت کو د غیر نه الله من یوازې تا در عبادت نکو پدغه کې الله د تاسو را شوق نه صدارو ګوره سړی چې عبادت کوي کنه نو کله انفرادي عبادت کوي کله اجتماعي کوي عبادت خوړې رقصان نو پکار خدا دا چې ایاک اعبد خاص تاز عبادت کوم صيغه د جمع متکلم ذکر کړه ایاک نعبد وردی کې اشاره د لطیفه اشاره چې عبادت خو دا داسې او فریضه ده دا انفرادي فریضه نه ده دا اجتماعي فریضه ده د عبادت د الله پاک دا فریضه ده په ټولو عبادت باندې په یو عبادت منته نه ده نو ځکه ایاک نعبد جمع راوړه خاص تل عبادت کومه زکه دا فریضه د عبادت چې دا دا یو تن پورې خاص نه ده دا د ټولو عبادو فریضه ده نو زکه جمع راوړه ایا کنابو دویم پدې کې بلې اشاره هم ده چې په دې عبادت کې زواز نه اشاره د اشتراک چې په دې عبادت کې ورزه یواز نه په دې عمل کې موږ ټول شریک یو د الله په دې عبادت کې په دې عمل کې موږ ټول شریک یو نو ځکه جمع راوړه او قاضي به ځای وي چې کله سره عبادت کوي مونږ کې ولاړ لنو ور سره صلاحام ولاړ لنی کان بندگان ولاړ نو دې پزړه کې داراولي کنا یا دې دې پزړه کې داراولي چې الله زبن دا عبادت کوم لیکن سره د دین نیکانو صلاحو سره عبادت کوم دا یو عملی وسیله شوخه زکه د نیکانو مجلس کې کیناستل دا یو برکت دی داغه وسیله نشو وسیله فدوانه ده اصل چې سره عبادت کوي یو بنده عبادت کوي په عبادت کولو کې ورسره نور صلحا نیکان شریک په دغه مجلس کې یا په نور مجالسو کې لیکن ایا کا نعبد خاص تا عبادت کوم الله په ذهن کې راوستایا ور سره په مجلس کې نه کان صلحا موجود الله دا عبادت زما قبول کړي د دغه د مجلس ته برکت د وجنا د دغه نیکانو صلاح او د برکت د وجنا ایاک ان نعبدو نعبدو ماده عین باو دال عین بادل لغتن د دې معنی صدا عبدا کله چې وشي زیات استعمال شي کنه نو الت عین بعد الاستعمالی کی چې اولار ته زیات استعمال کې په اولار زیات لاړ شي راشي لاړ شي راشي نو عرب وی کر طریق معبد یو کپڑا ته ډیر استعمال کې او زړه شي کنه بیا وي صوب معبد دغه رنګه چې د الله د پار ځان او کړای کنه چې ځان مزلل کینو عبادت شیخه عبادت دی وکړه نو په لغت کې عبادت ستویل کی انتهایی تذلل او عاجز ایته ویل کی لیکن شریع اصطلاح کې عبادت ستوي په دې کې مفسرین مختلف تعبیرات استعمال کړي دي تفسیر جواهر القرآن د عبادت معنا کړی دا هغه نقل کړی د مدارج السالکین هغه عبادت شرعن ست ویل کی ګورغه وی عبادت ست ویلې کې عبادت عبارت ده دا عقیده او د علم نه چې دا عقیده ده او د علم نه چې ځکه چا لره عبادت کومه د په ما منته علم لري په ما منی قدرت لري بس دغه تصویر کېږي معبود بیا ویل کېږي چې وسړی د چا عبادت کوي په دې معنی چې دای عقیده ده دای علم ده چې ازه چې چل را عبادت کوم عبادت مالی کوم یا عبادت بدنی کوم دا چا در چې ز نظر او نیاز منخت د چا په نوم ورکوم د د په ما منته وره علم دی او د په ما منه قادر دی د عقیده په دې علم سره کوي په دې عقیده سره کوي چې دا زه چې چاله سقوم نو دې په ما منته عالم هم دی نو په ما منه قادر هم دی نو کدا د بار تعالی په بار کې دا دا وی جدا عبادت دی دغه توحید دی او کدا نزیه د غیر الله په بار کې نو دا شرک دی یو سړی نظر نیاز منق ته د غیر الله د شیخ عبد القادر جیلانی په نوم ورکړي عقیده دا دا او علم دا چې دې په ما باندې قادر دی او دې په ما باندې پوه دی بس دا شرک لیکن بعضو د عبادت تعبیر په دې معنا سره کړي ها چې دغه شان شي کنه په دې تعریف سره چې وګورو دی بیا شامل د عبادت د قلب لرم د عبادت د ابدان لرم عبادت د مال لرم چې دعا کوي کنه غواړي څه د چانه چې غواړي داغه په باره کې دا د عقیده ده چې زما اوري په ما منته عالم نه په ما من قادر ده شرف دعا شو مونږ کوي روزنی سي عبادت د اجسام د ابدان سره هغه کې هم دغه خیالي خا دغه رنګ نظر نیاز منختا کوم چې داغه موږ ذکر وکړ نظر نیاز ورکې په دې مقصد دا چا پنوم چې د نظر نیاز منخت ورکوم دې زما په حال منته عالم دی فما قادر دی کدا د غیر الله په بار کې وی جو شرک او کدا نظر نیاز منخت د الله په نوم یو په دغه قدې سره دا توحید دی او بعضی د عبادت تعریف دا کړی دی تعریف بلکې تعبیر دا کړی دی چې ال عبادت اطاعت ما غایت الخضوع والتذلل علا وفق ما كله علا اعتقاده المعبود هغه تعبیر دا کړی چې عبادت څه ته ویل کی طاعت ته ویل کی لیکن ما غایت الخضوع والتذلل طاعت کوي لیکن سره د تذلل نه کوي سره د خضوع نه کوي نهایت انتهای خضوع او تذلل سره طاعت کوي او درستنه جمله مختصره کوي على موافق الشرع اطاعت ما غایت الخضوع والتذلل على موافق الشرع طاعت کوي سره د خضوع او تذلل نه کوي د شریعت موافق کوي ور طاعت خود والدین هم دي طاعت د استاد هم دي طاعت د مشران نفس طاعت ور شرک نه ده نفس طاعت ور عبادت نه ده هغه ته عبادت نه ویلي لیکن چې د خضوع تذلل سره وي بیا د عبادت شو د مشرانو د والدینو د استادانو دا طاعت خدای ښه لیکن په خضوع تذلل سره خونه ده په عجزه سره خونه ده په ذلت اختیار اول سره خره ده بعضی ګورا طاعت وی لیکن سره د خضوع او تذلل نه وی ها بعضی کې خضوع وی او تذلل وی لیکن طاعت نه د کا صوفیه شو یا طاعت وی او خضوع تذلل وی لیکن د شریعت موافق نه لکه عمل د صوفیا او شوخه طاعت هم د الله کوي لیکن سره د خضوع تذلل نه کوي لیکن د شریعت موافق نه کوي طاعت د الله کول على غايه الخضوع والتذلل په انتهائی خضوع او تذلل سره کوي لیکن د شریعت مطابق کوي سرنګي چرته شریعت طاعت خودلې ده په هغه طریقې سره کوي نو دغه تسویل کی عبادت ویلې دغه تویل کی عبادت او چې د شریعت طریقه پکې نه اگر چې ډیر خضوع او تذلل پکې وی طاعت پکې وی لیکن هغه ته عبادت نشي ویل کېدای و اياک نستعين خاص تل عبادت کو منګا او د خاص د تانا مدد غواړو دا ایاک نستعين دا عطف دې په ما قبل په ایاک نعبد من ګور قانون دا دې چې په معطوف معطوف علی کې مناسبت پکار دلته سم مناسبت ګور مناسبت پکې واضح ده په ایاک نعبد کې هم تخصیص دې نو ایاک نستعين کې هم تخصیص دې دا مناسبت د دواړو سره تخصیص بل مناسبت پکې دا دی ایاک نعبدو د لفظ عبادت کې خډيري معنی دي دا لفظ عبادت کو شامل لې دعا لرا استعانت لرا سوال لرا لفظ عبادت کې معنا د سوال هم دا نو معنا د دعا هم دا نو معنا د استعانت هم دا نو استعانت خو ملحوظ په اياک نعبد کې امانه ده اياک نستعين د نستعين معنا خو په اياک نعبد کې پرته وکړه بیا مرستو یا کنستعین ذکر کدی د تخصیص بعد تعمیم ویخه دا استعانت خو په ایاک نعبدو کې پروتو ځکه د عبادت خو ډېر معنی ایک یو معنا خو دعا هم د استعانت هم د سوال هم دی لیکن رسو ایاک نستعین ذکر کا دیته ویلې کې تخصیص بعد تعمیم ګورم ملائکو کې خو جبريل او میکال راغله وکړه ځکه جبريل او میکال خو سړي دا ملائک دي لیکن رسو و جبريل او میکال ذکر کې دي تخصیص بار تعمیم وي بلدا چې هر کله په لفظ د عبادت کې دغه معنا د استعانت پرته وا او بیا مستقل و ایاک نستعين دا جمله ذکر کړه د دې په اهمیت باندې سو نقطه دا کړه هغه نقطه صد حدیث کې راځي الدعاء هو العباد الدعاء مخل عبادت ځکه یا کنا مو د عبادت په ډېر معنی یو معنی پکې د دعا د استعانت خدا غین رست مستقلا نه یا کنا استعین ذکر ک خدا سه اهمیت لري کنه اهمیت ذکر لري چې حدیث کې راځي الدعاء هو العبادت الدعاء مخل عبادت دعا خو د عین عبادت ده نو دغه نقطې د اهمیت د وجنه ایا کنا سعین مستقل بیا ذکر کا دویم دا دنیا کې چې منګورو دا شرک په استعانت چې کوم دی دا ظاهر او باهر دی ګور شرک په عبادت کې لکه سجده و غیره تعظیم و غیره یا نظر نیاز مناخت و غیره دا چې کی کنه دا دومره سرګن نه ویخه څوک دار چا په مخه سجدي کوي څوک دار چا په مخه نظر نیاز منښتي ور کوي لیکن په دنیا کې شرف الاستعانت چې دی یعنی شرف دعا دا ډېر زیاته ده بس لاسونه پورته کړی الوی ازوان را مدد شي د الله ما سوا بلچا تر مدد شوی نه کی په خپل حاجات او مصائب کې د الله نه ما سوا بل چاته را مدد سره نه کی نو دغه اهمیت د وجنا و ایا کنستاین مستقل ذکر کخه بیا سوال دار راځي چې ګور ایا کان عبدو ونستعين به ویل د اعاده د ایای چې وکړه دا صدا پار د اعاده د ایاد پر تاکید د استعانت ده د پر تاکید توحید فل استعانت خاص تعالی لره عبادت کو مونږه نو خاص د تانه مدد غواړو مونږه لیکن محل استعانت سکړلې حذف کړي دی الله نه ذکر کړي تعین نه دی کړي تسری نه دا کړي ښا او حذف د محل استعانه چې کړي د پر د تعمیم زکه چې تا ته سکی تکلیف دی سکی الله نه مدد غواړي هغه ته غوښته شي نو داسې مویل شي ایا کنستاین خاص تا نه مدد غواړو فل عبادت ایا کنابود خاص تا لر عبادت کو نو په دې عبادت کولو کې الله د خاص د تا نه مدد غواړو ستا توفیق غواړو بغیر د ستا د توفیق نه مې عبادت نشو کوله یا داسې ویل شي یا کا نستعين فی جميع الاحوال والعبادات خاص تا نه مدد غواړو په تمام احوالو کې په عبادتو کې وغیرہ وغیرہ خاص د تانا مدد غواړو خاص تا لره عبادت کوو خاص د تانا مدد غواړو ګوره په دی اولی جمله کې رد د یو قسم په جبریا و منه فرقه جبریا وال چاغه انسان مجبور محض ده نو الله وی تاسو و ایاک نعبد خاص تعالی عبادت کو چې موږ عبادت کو خو مجبور نه یو کنه موږ الله پاک دا اختیار را کړې دا قوت را کړې او ایاک نستعين سره رد په قدر یوم دی چاغوی بندگان د خپل د افعال په خپل خالقین تمام کتابونه سماویو څومره چې وحی داغه په قران کې دا اول فاتحه سر القران وسر الفاتحه هاتان الكلمتان او بیا سر د دې دوړو کلمو بسم الله او بسم الله سر په باکه ده ګور په دې دوه کلمو کې یا کنابود و یا کنستاین کې په دې اوله کلمه کې برات دې رسې شنه د شرک نه ایا کنابود خاص تعالی عبادت کوم تخصیص راغی الله پاک استا په عبادت کې موږ د تاسو سره څوک نه حصہ دارو او په دوی مې کلمه کې یا کنستاین دې کې برات د قوت نه دی الله وان القوت لله جميعا و اياک نستعين الله زمون سو قوت الله چې ستا قوت وسره شامل نه ستا اراده او توفیق او نصرت شامل نه موږ سره شکول اياک نستعين کې الله تزان سپارل لخوا برات دې رسیشنه د قوت دیم ایا کنا بودو کی ذکر د مهنتونو دی ځکه عبادت سره سره مهنت دی عبادت بغیر د مهنت د تکلیف نه نشي کېږي نو په اوله جمله کې مهنتونه دي نو په دیمه جمله کې سره دعاګانې دي دا جمله مستقله ده او مناسبت د مخکې سره ده هر کله چې اقرار وشو چې منګه د الله بندگان یو هغه ته محتاج یو نو په دې جمله کې اظهار د عبودیت او د احتیاج دی الله ته زکه ته اقرار وکړه چې الله موږ ستا بندگان یو تا ته محتاج یو پار سکے نو په دې جمله کې اظهار د عبودیت او احتیاج دی الله تعالی د مناسبت قاضي بيداوي ذکر کړي نو جواب راغې اهدنا زمنګا مدد کی په هدایت او استقامت کې الله من کلک کې من له استقامت راکې زکه د خو سوال کو ویا کناستای خاص تا نه مدد غواړو چې ګوره مخکې اقسام د توحید ذکر شو او هغه ته سوې صراط مستقیم وي هغه ته صراط مستقیم وي نو اس پاغه منسوبات غواړي اهدنا دا اهد ماخوذ د هدایت نه ده او هدایت په لغت کې څه تویل کې دلالت علی الخير دنیویه او اخروی هدایت په لغت کې دلالت علی الخير ته وایي هغه دنیوي او کو اخروی او هدایت خاص ته د دلالت نه ځکه دلالت راه نمودن ته وایي نو هدایت په لیکيږي الدلالت علی الخير اخیر دنیوي او که خیر اخروی نو هدایت ویل کیږي دلالت علی الخير لیکن قران کریم کې چې مونږ الته هدایت استعمال شوی دی په شر کې لکه سورۃ الحج یا نور سورتونو کې لګه فهدو ملا ال استرات الجحیم کوم دې کې چې هدایت استعمال شعر د پشر کې کنه نو مفسرین لیکي ال تحق من استهزاء ذکر شوی دی ورنه هدایت استعمالی کی په خیر کې نه په شر کې کوم ځای کې چې په شرک استعمالي نو التبت تحکما استعمالي یا استهزان استعمالي بیا په قران کریم کې هدایت په نولس مانو سره استعمال شوی او مشهور معنی د هدایت د ارشاد ارشاد الى الحق ارشاد الى الحق دا مشهور معنا ده لیکن استعمال د هدایت په قران کریم کې دا پدریو طریقو سره ده متعدی وی دوی مفعول ته بالذات لکه دلته هدینا الصراط المستقیم او کله نه کله د متعدی کیږي مفعول ثانی ته په واسطه د الی سرا کله متعدی کیږي په لام سرا کله متعدی کیږي به حرف الا کله به حرف اللام هما به الفرق دار او مختصر الفاظو کې دا کوم ځکه چې متعدی به ذات ته کنه الف بمانه د ایصا ال المطلوب ده ځکه د هدایت دوه معنی اراو الطريق ايصال المطلوب نو چې کله د متعدی وي بذات نو التا معنا بسکای د ایصال المطلوب کای او کله چې متعدی به حرف الجر وی کنه یا په الا یا په لام سره نو الته د هدایت من اراو طریق دی ګوره یو لار خودل لی یو لار ته بوتلل لی یو پلار منی سمول لی مقصد تر سول لی یو سړی ته د دې ځنه لارو خو چې دغه لار دا متعدی بحرف اله چکلی او چکلا لار ورته موخه او لار ته ورسای چې دا لار دا متعدی بحرف لام او چې بذات شي کنه لار او موخه لار ته ورسه بیا ور سره لاړ شي چې دی وخت پورې تا اقرار وکړو ایا کانا بودو و یا کنستاین دادی وی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بیا اقرار دیو کوي یا کنا بدو و یا کنا استعين بیا اهدنا او خیمنتا صراط مستقیم نو صراط مستقیم خدا غریدا دغه صفات کنه دغه توحید د ربوبیت د اولوہیت اسماء او صفات دغه صراط مستقیم دا دلته اهدی په معنا د د اراو طریق نه بلکې سال المطلوب دی اهدنا معنا بقي وفقنا ثبتنا په معنا د اصرار سره بقي الله همیشه روان کی منګه اهدنا کلک کی منګه اهدنا توفیق را کی منګلرا کلک کی منګه توفیق را کی همیشه روان کی منګه په صراط مستقیم باندې کله کې موږ په صراط مستقیم بیا د هدایت دو قسمونه دي د هدایت یو قسم دی فطری بل قسم دی کسبی د هدایت قسم فطری چې کوم دی د هر انسان د پاره دی لکه سوره طه وګورئ او د سوره طه آیات وګورئ 50 تم قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي انفع كل شيء خلقه ثم هذا وی موسی علی السلام رب زمنګ هغه ذات دی آتا کل شین خلقه چې ورکړ دی هر یو شی ته شکل دا ثم هدا بیا تلار خود لیدان ګور دیتا هدایت فطری ویل کی بل د هدایت کسبی هدایت کسبی چکم دی دا د الله د طرف نه د انبیاء علیهم السلام په ذریعہ او د کتب سمایو په ذریعہ سره دی بیا داغه سلور مقامات سلور درجات دي د هدایت کسبی بیا سلور درجات د هدایت کسبی اول درجه د انابت اغه انابت سمانه د الله طرف ته رجوع کول دویمه درجه د هدایت کسبی هغه هدایت دی ښا نیغ لار مندل صراط مستقیم مندل وردا د انابت نرسو دغه د انابت او دروجو ال الله نرستو کوم مقام حاصلېږي د هدایت د انابت نه چې تا کې رجوع ال الله راغلا الله ته د رجوع کړنو الله بدله مقام د هدایت راکي او چې کله هدایت مقام ته ورسېږي دین رسو مقام او درجه د استقامت دغه بیا د استقامت د مقام نه درجه نه رسو درجه د رب تل قلب دخه هدایت انابت ته نو بیا هدایت ته نو بیا استقامت ته نو بیا رب تل قلب لکه سورۃ الکاف وګورئ او د سورۃ القاف آیات دی الله سم وګورئ دی الله سم صلی الله وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض وربطنا على قلوبهم کلکړیو منګه ژوند د اصحاب کاف او اذ قاموا فقالوا ربنا الوی ربط القلم می پراویس کله چې سختیانی او تکلیفونه مصیبتونه راځي دکې د برداشت ماده راغلی ښه دکې برداشت راغلی تکلیفونه برداشت کولی شي مصیبتونه بیا برداشت کولی شي په معنا د تیرېدلو سره تطعام ور درې قسم الفاظ دي صراط دي سبیل دي طریق دي د الفاظ مترادفه دي معنا د دی یو ده لیکن فرق دی په صراط او سبیل او طریق کې ور اهدنا الصراط ویل اهدنا السبیل یا اهدنا الطریق نه زکا سراج په معنا د تیرې دلو سبیلم تیرې دلو ته وي طریق من خپې وول لاس تکول لیکن سرعت کی معنی دا ده تیرې دل بیا مقصد ته پیرسې دل او د صراط ور حدود معلوم وي صراط هغه لارې ته وي چې حدود معلوم وي تیری دلوي پی مقصد ته پر رسیدل وي دا به شارع عام وي لیکلي داغه نخې حدود معلومي اطراف حدود تمام داغه معلومي نو صراط اصل کې د عین طریق شرعي دی ښه صراط شرعي طریق شرعي زګه طریق شرعي هغه کې کم او کیف او عین داسي معلوم وي عبادت کوي دا الله سومره بکای څنګه بکای کله بکای په دین کې دا درې وړه خبرې ضروری دي دینا غي چې دا غي کم معلوم وي کیپ معلوم وي عین معلوم وي سمره به کای څنګه بکای کله بکای لکه مونږ دې کمیت یو معلوم دې مقدار معلوم دې د ماسپخین د فرض مونږ کیفیت یو معلوم دې سترنګي بای کای وخت یو معلوم دې الله پاک د هر شي کمیت بیان کړی دی کیفیت بیان کړی دی وخت ولا معلوم بیان کړی دی نو صراط دا طریق شرعي لار شرعي صراطي د مراد څه شه دی هغه لار د شریعت ځکه استوا څه ته ویل کېږي هغه حال ته ویل کېږي چې هغه کې افراط او تفریط نه ښه استوا غه ته ویل کېږي چې هغه کې افراط او تفریط نه او مستقیم د اهم صفت دی ځکه چې الله امر کوي فاستقم خپل پیغمبر ته حکم فاستقم کما امرتا دغه رنګي امت ته رسول تم الله حکم کوي فاستقیمو او استقامت چې کوم دی دا یو لوی مقام دی لوی درجه ده د کرامت نوم لوی درجه ده مولا علی قاری وغیرہ لیکي کنه الاستقامت خیر من الک من الف کرامتین استقامت دا د کرامت نه ډیر غوړه ده کرامت سره وسړې ګډوډیږي بیا خپل کرامتونه بیانې د دې وجن مرقات په شرط مشکات کې لیکي اطلب الاستقامه ولا تطلب الكرامه ادا الله نه سوال کوي نو د استقامت سوال وکا کرامت مغواړه کرامت کې بغړ ورش الله نه استقامت وغواړه اوسم حالات د سيدي ټول کوي چډیر خلک ګډوډ شوی دی بس وهم او خیالاتو کې پراته دي چې بس وبارا غلې دا جو مړ کېګم ښا الک وبارا غلې د رجوع ال الله وکړه توبه تایب شد خپل ګناونو توبه وباس الله تعالی وخرا کو مرخو بګه د شهادت ته شهادت نه غټ مقام شته سمره صحابه کرام په دی و با سره شهیدان شي لکه معاذ ابن جبل رضی الله کله چې په شام کې تعاون راغله ورغه ته ویل شي چې زله کې ناغه نه وتل او دغه بیمارې ناغه شهید شوی نو الاستقامت خیر من الف کرامتن یوازې کرامتون سره سکه استقامت وغواړه ځکه مر خو مرګ دی خو مرګ د الله په اطاعت کې وینو دا بس غوړه خبره ده د صراط مستقیم په مزدق کې تعبیرات مختلفه دي ګور کله چې په تعبیراتو کې تعارض نه وی کنه تعارض وینو بیا خبره خراب لیکن کله چې تعبیرات مختلفي او تعارض پکې نه وي بیا دا هغه قبیلی نه دا ګرځي عبارتنا شتا وحسن قواعد عبارتونه ډیر وی لیکن مقصد یو دی اول د قران کریم تفسیر چې د تفسیر القرآن بالقرآن قران کریم د صراط مستقیم سلور می زقات ذکر کړی دی اول مصداق قران کریم ذکر کړی دی چې صراط مستقیم نه توحید فی الربوبیت او توحید فی العبادت مراد لکه سورۃ آل عمران اورای او د آل عمران آیات وګورئ یو 50 تم آیات ان الله ربي وربكم فاعبدوه یقینا الله رب زما دې او رب تاسو دې پس عبادت خاص کوي الله لرا دا عبادت خاص کول الله لرا دا توحید فی العبادت چکم دے گا دا توحید فی ربوبیت چکم دے گا نا حاضر صراط مستقیم دا صراط مستقیم دغرنګي سورته مریم وګورئ او د سورته مریم آیات شپږم د شم آیات د سورته مریم چې التا د صراط مستقیم تعبیر د څه شنه کړل شپږم د شمایات درنګ قران کریم تفسیر د صراط مستقیم کړي د په قران سره چې صراط مستقیم نه مراد څه شه دی قران دی لکه سورۃ الانعام وګورئ او د سورۃ الانعام آیات یو سل شپږشتم آیات وهذا صراط ربك مستقيما هاذا کې اشاره ده قران دا, دا قران صراط ربک مستقیما قران صراط مستقیم دغه صورت کې یو سل دریم پنځه ستمو ګورای دریم پنځوستم آیات ده د سورۃ الانام وان هذا صراطه مستقیما فاتبعوه دا قران صراطه مستقیما دا صراط مستقیم دریم تفسیر د صراط مستقیم قران کریم کړه دی چې دا صراط مستقیم سبیل جميع الرسل دا د تمام انبیاء علیهم السلام لار راخه لکه سورۃ یاسین سلورم آیات کې انک علی صراط مستقیم دغه رنګه سورته زخرف دریم سل ختم آیات سورته صافات سورته الفتح دریم آیات سلورم قران کریم نه صراط مستقیم تفسیر کوي تابعداري کول د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت د پیغمبر ته صراط مستقیم ویلي لکه سورته زخرف یوش په تمایات واتبعوني هذا صراط مستقيم دا زما اتباع کومه دا دا څه شه د صراط مستقیم نه عدل ته صراط المستقیم مفرد معرفه ذکر شوی ده ځکه چې د انبیاء علیهم السلام د ټول انبیاء علیهم السلام لار یو ده متعینه ده او په سورۃ المائده کې الته چې کوم سبل جمع ذکر شوی دا غینه مراسي شه دي احکامات شرعیه دي دا په ترکیب کې سده بدل د صراط المستقیم نه دی به بدل الکل او فائدہ د بدلیت ادا چې په صراط کې دو صفات دي یو صفت د استقامت ده بل صفت د انعام الهی ده دا دو صفات دي نو ځکه په طریقې د بدلیت سره راوړه که په طریقې د بدلیت سره نه راوړې انده فائدې پکې بیان نه دمه فائدہ د بدلیت ادا ده چې په صراط مستقیم کې خو ډېر مصائب ملوي صراط مستقیم دا لار ددا سیاسانه نه ده په دې کې مصائب ډېر دي تکالیف ډېر دي نو الله پاک د تسلی د پاره وي صراط الذين انعمت عليهم په دې لار کې مصائب ډېر دي لیکن انعامات پکې هم ډېر زیات دي وره مصائب ډېر دي خو انعامات هم ډېر العطايا على متن البلايا تکلیفونه به تیرې نو بخششونه بیا ملای دانا چې بس خوبونه به کوم والله به جنت راکړي بس نفس منځونه کوم روزه نه سم بس تلاوتونه بکوم او بس لهیم شهیم هم ډوړای ډوړای غانه بخرم خوبونه بکوم اوس تکلیفي شرعي او تکلیفي تکوینی دا بنی راغله ایمان او اسلام در تکلیف د مصیبتونو د امتحانونو نوم دی دانه چې په مؤمن بس تکلیف مصیبت ناراضي د منه به جسمانی تکلیفونه ناراضي د منه مالی تکلیفونه ناراضي اده به د وبا لاندې ناراضي وبا کر چا د پر عذاب د استاد پر خو امتحان د ابتلا ده کنه چې په دې ابتلا کې تسکه رجوع ال الله کوي کنه استغفار وای کنه وای د الله نه یری کنه یری د خپل ګناہوں توبه تائب کې کنه درېمه فائدہ دا سړی او صراط مستقیم مرګ مرګري خلګ وي د صراط مستقیم دینا صراط المستقیم الله اکلک یې موږ په صراط مستقیم د صراط مستقیم مرګري خو چې ګورو ډېر لګ لګ دي نو الله وی صراط الذين انعمت عليهم بنده يريګما منعوم عليهم ډېر خلق دی ښا هغه لارې منې دي چې شړ لار خو نه کا چې پاغه منته معلوم هي سلیکل میکل بي شي د میلونو او د نمونو نخه خو پیګل نو دلته الله وی صراط الذین انعمت علیهم او په دې لار منتی منعمون علی تللی منعمون علی نخه بالکل معلومه ده په دې صراط مستقیم دا به نه خلار نه ده دا د علاماتو د نه خونه ډکه ده منهم علی په دې تلیخه وګوره په دې فائدہ کې یو غټ وضاحت او مشي او تسری او شوخه نن سبا وګوره هر یو داوا کوي چې بس منعمون علی خو زې مګر زه په حق یم زما لار خدا زما عقیده خدا زما طریقه خدا کلو حزبین بما لدیم فرعون ار یو خوشاله ار یو پګړای وولې راخه ار یو کوګرا کو کی نو الله وی صراط الذین انعمت علیهم دا مو چې ز په صراط مستقیم بس زما زما لار صحیح ده زما طریقه صحیح زما عبادت صحیح زما نظریه فکر صحیح نه نه صراط الذین انعلا صراط الذین انعمت علیهم لار دغه کسانو انعمت علیهم چې هغه منعمون علیهم دي ومنعمون علیهم سوق دی انبیاء علیهم السلام صحابه کرام دا منعمون علیهم ته سرنګي د منعمون علیهم نه صحابه اخلي انبیاء علیهم السلام اخلي وحدیث په دې منته دلیل او قران په دې منته دلیل حدیث کې راځي کنه وو ستفترق امتي على 73 ملة كلهم في النار الا ملة واحده ټول به جهنم ته ځي صرف یو جماعت باندې صحابه تپوس کې هغه جماعت کوم یو جماعت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایمان علیه و اصحابہ او تفسیر الحدیث بالحدیث بل ذکر راضی علی وهی الجماعه چاغر صحابه کرام سره جماعت نو تو وګورا کنه ستا نظریه او ستا فکر او ستا عقل او ستا عمل دا صحابه کرام سره موافق دي د پیغمبر سره موافق دي عبادت کوي عمل کوي پدې کې طریقه د رسول الله شته د صحابه او شته نو بیا وې د صراط مستقیم نیم کړه او کنه د منومن علیهم د صحابه او د انبیاء علیهم السلام داغو طریقه در کې نه نه په عبادت کې نه معاملات کې نه په غمونو خوشاله کې او کته ډېر داول لري د حقانيت د صراط مستقيم والی خو هغه صد الله ولا خ دغه رنګ رسو سورۃ النساء کې راځي دا الله د رسول اطاعت چاو کنه بس الله پاک په احسان وکړ دغه خلق به د انبیاء علیهم السلام سره او د صحابه سره به دا رسو صفات د چا د صحابه او د شهدا صدیقین او صلاح صالحین تفسیر القرآن بالقرآن من عمل علینا مراد انبیاء علیہ السلام د من عمل علینا مراد څوک دی صحابه کرام دي صراط الذين انعمت عليهم د انعام ته مصدر څه انعام دی انعم ينعم انعام دا ماخوذ د نعمت نه دی د انعام معنی څه د نعمت ورکول او نعمت څه ته ویل کی هر هغه منفعت چې رسیږي د منعم نه تا ته په طریقه د احسان او مقصد د منعم پاره کې ځان لا فائدہ نه تا سره سړی خېګړه کوي په طریقه د احسان سره کوي لیکن مقصد د احسان کون کی د انعام کون کی ځان له څه فائدہ نه وي دا بسوک چې څوک تا سره احسان انعام کوي خېګړه در سره کوي تا ته خېګړه رسي مقصد پکې د خپل څه فائدې نه خپل څه غرض پکې دا غني دا خو یو بار تعالی کې دی چې هغه منعم حقيقي دی هر انسان چې د بل انسان سره سره خېګړه کوي سم مقصدی یا دنیوي تعریفي یا اخروی ګټي یا دنیوي ګټي یا اخروی ګټي او دا خو بیا سی خو نه پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم هم ګوره منعمی حقیقی نه دیغه چې څه کړی دی د بنی نو انسان د پاره په مقصد د رضا د الله کړی دی مقصد د آخرت کړی دی نو منعمی حقیقی یو الله دی انعمت علیهم او نسبت ته انعام الله ته په طریقې د اسناد او د اضافت په قران کریم کې شپږ شپې ته زلا ذکر شوی دی اگر د انعام نسبت الله نه ما سوا بل چاته هم کېږي شي لیکن دغه اسناد بیا مجازي دی لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعالی د زید په بارک یا انعام تعالی تا د من احسان وک په آزاد ولو دا اسناد مجازي دی جزئیات نعمتونو ډیر زیات د الله د انعاماتو جزئیات ډیر زیات دي یعنی د نعمت جزئیات ډیر زیات دي داغه شمیر نشي کېږي قران کریم وایي وان تعدوه نعمت الله فلا تحصوا دا څه آیت کدل ها وان تعدوا نعمتا ولا تحسو ولا تحسوها دماغ ماو شو کنه ها وان تعدوا نعمت الله فلا تحصوها قد الله پاک نعمتونه شمیرې شمیرې نو پښمیر کې بیرانه ولا ښه نو جزئیات د نعمت دا دا پښمیر کې نشی راځي لا تعد ولا تحصى په درجه کې لیکن اجناس ته نعمت چې دی دا منحصر دي ښه د اجناسو په اعتبار سره چې وګوري بیا دا سره منحصر دي بیا نعمت په دوه قسمه ده یو نعمت دنیوي ده بل نعمت اخروی نعمت اخروی بس جنت ته د جنت نعمتونه دي او دنیوي نعمت چې کوم دی هغه بیا په دوه قسمه دی موهبي او کسبي یو هغه چې هغه کې څه کسب نه شي الله تعالی طرف نه ور کړی بل هغه چې په کسب سره حاصل شي بیا دا موهبي هم په دوه قسمه او کسبي هم په دوه قسمه موهبي روحاني او موهبي جسماني الله موږ له دا جسم را کړي دا موهبي دی ستا په کسب الله پاک دی جسم ته روح چولې دا موهبه دي دغه رنګ کسبیم دو قسمه ده روحاني او جسمانی دی جسم ته تجامه واغوندای خسته لباس واغوندای جسم دې په خسته کړ دغه رنګ علم دیو کده قران او د حدیثو دا کسبی روحانی عبادتونه دی وکړه تقوا دی راوي سزان کې کسبی روحانی نو هغه روح دې سک تر تازه کړه دنه چې الله تاکي روح نو تاغه روح کې خجوان راوي پس سره په تقوا سره په عمل سره په علم سره نو دلته انعمت علیهم الله تا احسان کړي په دوی منته دا منعم علیهم چې دینکم نعمت مراد دې نعمت روحانی کسبی چاغه سړيږي په تقوا سره په علم سره په مهنت سره جدوجہد سره صراط الذين انعمت عليهم غير مغضب ټول یو آیات نو دا ټول یو آیات چې بسم الله به مستقل آیات وګر وګوره دا چې غیر مغضوب علیهم ولا الضالین دا مستقل آیات دی و ما آیات په ترکیب کې غیر موضوب علیهم یا بدل له یا صفت د صراط الذین انعمت علیهم نه الذین انعمت علیهم نو څوک چې دا بدل له دا انعمت علیهم نه الذين انعمت عليهم نو معنا پلار دا کسانو چې تا په احسان کړی د منعمون علیهم نه نه غیر المغضوب علیهم په دې باندې بعضو اعتراضونه کړي لیکن غره دا دا چې غیر المغضوب علیهم دا صفت دې د پاره د انام تعالیهم نو سوال دا راځي چې انعمت علیهم الذین انعمت علیهم دا خو معرفه ده مبدل خو معرفه ده او غیرو په اضافه سره خو نه معرفه کی جواب دا دی چې دلته غیرو په اضافه سره معرفه شي ځکه چې مقابل متعین دی چې هغه مغضوب علیه مصالین مخالف سوق دې منو منالیهم دي نو دا کوم صفت دی صفت موضحه ده که صفت ماضیه ده دواړه کې دي ولار دا کسانو چې تا په انعام کړي دي چې تا په احسان کړي دي دا غیر مغضوب علیهم دا غیر د پارس شو صفت موضحه شو زګه دلته د فد یو وهم کی اگر چې یقیني وهم پکې نه خو اسی وهم دارانه چې انعمت علیهم انعمت علیهم هو عام دی انعامت علیهم نه مراد خو فاسقانم کې دي شي فاجرانم کې دي شي دي کې فاسقان او فاجرانم داخل انعام تعالی الله خو په غوې نام کړی دی اومکه داغه وضاحت منغو کو نو دلته الله پاک غیر المغضوب علیهم ذکر کړه چې انعام تعالیهم معام کوا چا من چې الله انعام کړی دی نه منعمون علی هغه مراد دی چې هغه په صفت د غضب سره نه دی ښه دا غیر مغضوب علیهم دا عام کوما دا سشو صفت موضع شو یو وضاحت یو بلو ګور دو قسم صفات دي یو ته صفات ثبوتی وي بل ته صفات سلبي وي دا صفت ثبوتی دی ایدو کې سو عیب شته کنا نا غیر المغضوب علیهم دا صفت سلبی دی څه قسم عیب په دوی کې نشتی نه عیب د غضب شته او نه عیب د دلال شته بیا دا سوال راځي چې ګورا غیر المغضوب علیهم صراط الذین انعمت علیهم نو لل مغضوب ولیونه وی سیول مغضوب ولیونه وی اګه خو معنا د نفع پرته ده که نو جواب دا دی چې زکه ګورا په غیر کې نفع اومشته یوازې نفع نه بلکې معنا د مغایرت پکې هم پرته ده نفیم کوي لیکن مغایرتم پیدا کوي ښا یعنی د منعومن علی او د مغضوبن علی په منځ کې فرق کثیر دی نه عملا نه اعتقادا نه فکرا سق سم پدوي کې جوړخ ناراضي ښا ولا دا کسانو چې تاب تان منعمون علی دي مغضوبون علی نه دي ول مغضوب نفس نفي بشيوا خو چې غیر سره نفي وکړه کنه نو په دې سره مغایرت راغې کلن چې دغه منعمون علی دوی کې څه قسم صفات غضب نشتا صفات د زلال نشتا اوس د مصادیق صدیقه حدیث کې خدا راضي چې د مغضوب او ظالم نه مراد مغضوب نه يهود مراد دی او د ظالم نه نصارا مراد ان اسباب د مغزوب ته وګورو نو بیا مصداقات ډیر دي مغزوب هغه تویل کی چې سر د علم نه انکار کوي چې د جهل نه انکار صد د وجه د جهل نه انکار کوي مغزوب يهوديان ظالم منافقان مغزوب يهود او د دې امت په علماو کې بیا هم ولذالین د عتب ته په غیر مغضوب علیهم منه دام د دا غیرو لاندې ده اشکال لا چې ولد ظالم غیر مغضوب علیهم ولد ظالم چې دا د غیرو لاندې شو کنه نو نفی چې په نفی داخل شي دا خو اثبات پیدا کوي غیر مغضوب علیهم وغیر ولل ولل ظالم جواب داده چې داسې ځکه لا چې راځي د پر تاکید د نفع راځي د تاکید د نفع د پر راځي نفس نفع د پر نه راځي بلکې دا غیرو داغه تاکید وکړه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دلته لا راغله د پاره د تاکید د پر د نفي د تاکید بیا زلال په لغت عربو کې پلس معنی سره راځي زلال په معنا د غائب کېدل سر راځي زلال په معنا د برباد کېدل سر راځي زلال په معنا د مرګ سره راځي زلال په معنا د زلال دفن کېدل ته موي د غرنګ زلال په معنا د پټېدل سره راځي زلال په معنا د نسيان سره راځي زلال په معنا د رکیدلو سم راځي یعنی فقدان زلال په معنا د غورځیدلو سم راځي سقط زلال تل تو موید دغه رنګ زلال په معنا د جهل سره مراد لیکن قران کریم کې دا جا بجا استعمال شیم هغه په یو خبر وګړي او په اصطلاح د شریعت کې زلال ستوي د حق لار نه اوړېدل کله عمدن وی او کله خطان وی نو چې عمدن وی نو سړی ګناګار دی او که خطان وی او رجوع کی کړ نو الله یې سکه معاف کړي خطا بیا ګنا نه دی مصداق د زلال څه شه دی مخکې منګه وی چې حدیث کې د دې مصداق سخل لنصارا لیکن تخصیص دا دانه چې صرف نصارا دي دغه تخصیص نشته ځکه چې اسباب د زلال تقریبا ولس او دغه اسباب په يهودو او نصارا او په دې امت کې هم شته نو چې دغه اسباب په چا کې موجود دي کوم یو سبب موجود دی بس هغه زلال دی لکه اسبابو کې یو سبب قران کریم ذکر کوي ایمان بدلول کفر غسل لکه بقره یوسل اتم آیات علم باندې عمل نکول لکه سورۃ النساء سلورم سلختم آیات کې اتباع رسول الله مخ ګرځول سورۃ النساء یوسل دی الله سمات هر قسم شرک ول لکه سورۃ النساء یوسل شپاړه سمات د لارې د الله نه خلق منع کول پنځم لکه سورۃ النساء یوسل وم شپیتم او شپغم دین کې غلول کول بدعات جوړول لکه سورۃ المائده وم او یا ایمه دغه رنګ یو کفر کول مطلقاً لکه سورۃ النساء او سل شپغم شپغم دیرشم 136 اتم تابعداري د خواهشات کول خپل خواهشات په روان دغه رنګي نبی باندې تانه اعتراض کول لکه سورۃ الاسراء اتم سلیختم د الله د رسول نه فرمانی کول لکه سورۃ الاحزاب د اکثریت تابعداري کول بغیر د دلیل شرعینا لکه جمهوریت مغربي چکم یو خو د جمهور نه خلاف هغه جدا خبره ده جمهور نه په دلیل سره خلاف شي دغه شان هو چې کینو بیا خو څوک د گمراه نه نوځي نه د اکثریت تابعداري کول بغیر د دلیل نه واین ته اکثر من فل ارض یذلک عن سبیل الله قران کریم وایي هغه کوم جمهوریت دی هغه دا جمهوریت مغربي چې دا مستقل د د اسلام سره د دین سره بالکل متضاد دی بس په دغه باندې به اکتفا وکړو دا مختصر تفصیل او تفسیر د سورۃ الفاتحه د حالاتو نظر سره مختصر مختصر تفسیر وکړو ان شاء الله د دینه به مختصر مختصر کو و دې حالاتو کې چې الله موږ له توفیق راکړي د الله قران واورو دا رجوع ال الله قران تک نستل قران اوریدل توبه تعیب کېدل الله ته رجوع کول په دې وخت کې چې اون کړي شنو بیا وکړي هغه خلک خوش قسمت دي نارینه دي کو زنانه چې د الله قران اوري اسی خو موږ را بن کړو چې کورونو کې کېنه چې کورونو کې کېنه د الله قران اوري کوم ځکه نه سي د الله قران اوري ګنټه دوه چې ود کېږي یا لبه کوي یا غب شپونه ولای نه الله قران اوري چې الله پاک دا بلا دا مصیبت د موږ نه ټل کی ادا په استغفار سره کی او د الله نه په توبه تایب کېدل سره بکی د الله سره ورجو کېدل سره بکی الله پاک دې عمل کولو توفیق راکړي الله دې د ثواب شیخ صاحب تورسي الله دې هغه علی برزخ روخانه کی دا دا غي او عملو الله دې موږ له استقامت بده کې راکړي وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين